القضیتین بالایجاب والسل طالبان ته څه ګوري اسانه دي ان شاء الله لاندې نقطه وای وای اغه رابیه د اغه څخه چې واجب او استهزار اغه تناقض دي څلورم د اغه شان سره چې مور ول اغه واجب او اغه حضور اغه تناقض دي یا لوړه نقطه وای لما فرغ چې فارغ سو د تعریف سره د قضیه د اقسام سره د قضیه نو شروع په احکام کې د دې قضیه وکړه په پیر او و ابتدا شروع وکړه من بین هذا ما بین صداق اسلام د قضیه په تناقض نو د قضیه خنور احکام ام و په تناقض یې ولې شروع وکړه دی وای وای دغه دی په تناقض باندې نو په قال وی ویل التناقض نو دا خلاص شرع فی احکامها وهو ابتدا الشروع وکمن بینها د ما بین صدجه احکام یې موږ ول په هغه تناقض باندې شو کړل شروع وکړ شروع په احکام کې ده د احکام چې اول دا تناقض راخستی عکس سم د دغه د احکام سره نو فقال باره التناقض وهو دا تناقض مبتدا ده ای هاذا باب التناقض هاذا مبتدا ده باب التناقض دا ورلره خبر په پیر نو سپی خوښه ده را په بنا بر ابتدایت وایس چې بنا بر خبریت وایس لیکن دا خبر چې بولې بارنو سره د مضاف په خپل د تناقض ده هغه حالت د جر وی طالبان دی به پوسره دا خلاص نو دی وای وای او هو دا تناقض اختلاف القضیتین هغه اختلاف د دوو قضیو دی نقطه وای خرج وتی به په دا اختلاف القضیتین هغه اختلاف په مابین کې د غیر د قضیتین وي د قضیو په مابین کې نه هغه وتی په پویری دا به اموی بالاجاب والسلم ابل به کاذب وي اي لا تجتمعان على الصدق ولا على الكذب د شنیش کې د هیڅ دواړي دي کاذب کدواړي کاذب دي تناقض نه د نش کې د هیڅ دواړي دي صادق کدواړي صادق دي تناقض نه نو که یو صادق کوه ابل به چی شي کاذب وي که قولنا لکدا قوزمر زید کاتب دا صادق دی زید لیس بکاتبین دا کاذب دی که زید لیس بکاتبین صادق کو بیا به زید کاتبون کاذب دا خلاص او لا يتحقق نه ثابتي ذالک الاختلاف دغه اختلاف فی المخصوصتین فاغه مخصوصو کې جو کې نکته ویلم یوجد نه دی موجود سوی دغه قید په نسخ صحیحو ثواب دا غدي چې دا قید نه وي ولې دا اته شرط خو یوازې د مخصوصو نه دي په محصورو کې هم دا غاته شرط غواړي صرف په محصورې یو شرط زائد بلم غواړي خداغه به یي نو دا نه ثابتېږي الا خو بیا وي بعد اتفاقهما ورسته تر اتفاق د دې دوه پیژو په موضوع په موضوع کې به اتحاد نو کتاوی اذ لا تناقض تناقض نه صفواخ کې اختلاف د موضوع ولجواز صدقهما جائز دي صدق د دوارو چې موضوع مخالف و لکه دا قول زید کاتب دی عمر لیس به کاتب دواړي دي سالکی او اتحاد په محمول کې غواړي دوا نقطه ویل عدم التناقض تناقض نسته په وخت کې د اختلاف ته محمول لکه زید چې دی نحو لکه دا مثال نو امر په غیر هغه اختلاف په محمول کې بیا امر د تناقض نسته هم لجواز صدق ما دوار صدق جائز دي لکه زید قائم دي زید ليس بكاتب دي دوار دي ثابت وي په پوهیږي او دریم اجتهاد په زمان کې غواړي نو کتاوی د عدم التناقض تناقض نه صفوخ کې د اختلاف ته زمانه لکه دا مثال زید قائم دی په نهار زید لیس نه دی بقائما ولا لیلا د شپې وار دي صادق د شپې دي نه ولا دروي دي ولا والمکان او پن سلرم چې دی اتحاد په مکان کې غواړي په فویلی سلرم چې دی هغه اتحاد په مکان کې غواړي نو کوم ویل عدم التناقض تناقض نشته په وخت کې د اختلاف د مکان لکه زي جالس کلدار دی زید له سندی جالس فی السوق په بازار مخدواری دي صادق شي والاضافه او اتحاد په اضافه کې غواړي طالبان ولی عدم التناقض نقطه وی تناقض نه صفوه کې اختلاف په اضافه لکه زید عبد بکر دی زید لیس نه دی به اب د عمر نو خدا غش دی د بکر پلار دی وی د عمر پلار دی نو بیانینو او القوت والفیل دا دواړه یو دی داش په رمز او اتحاد په قوت په پیل کې غواړي طالبان په قوت او په پیل کې غواړي په پوهیږي دا دواړه یو نور رقم ورسره وای اذ لا تناقض تناقض وخت د اختلاف د هغه قوت فعل لکه د مثال الخمر شراب مسکر نشکون کړي فل دن فدن دن هغه ضرب ته د شراب ویل کیږي خمر تواس منګي ورتواس چې هغه دای پکې جوړوي اي بالقوه دا هم دواړه یو دي دا اوم شرط په جزو کل کې غواړي رقم ویل عدم التناقض تناقض نسته په وخت کې د اختلاف د دوی دواړو په هغه کل جز لکه زنجي اسود دی ای بعض زنجیلی سندی بی اسود ای کل اسم ناپاک نه نو ګرد خونه دی اسود ولی عدم استوا دی اسنان غاسنو خنو نه دی مرد چی ټول بل تناقض په دې کول کې دی زنجی اسود كله دی زنجی ليس باسود اي كله دی بیا به تناقض اول شرط مر ول اتحاد په شرط کې غواړي نقطه ویل عدم تناقض تناقض نشته په وخت کې د اختلاف د شرط نحو لکه دا مثال کل جسم مفرق البصر دی هر جسم چې دی هغه ورن کې د سترګو دی یعنی دا ضد د سترګو پر و فاشل په پوهیږي ای په شرط کونی د کېدلو چې ابیض چې هغه مړول جسم ابيض وي دا د سترګو جد یې سپین ته یو سپین شي ته وګوره دا بل خوا بل شي ته وګوره باره نه وي تی به پوسه د سترګو جد یې در ختم او جسم بیا علی سند دی مفرق البصر هغه باندې دا بصر نه پاشل کیږي په شرط کې نه د کېدو چاسوت نو په یو شرط چې وخت مفرق البصر دی فبل نه دی نو دا موږ تناقض ته یا اشور سروای وای اختلاف دا جنس دی شامل دی اختلاف لري چې واقعي په مابین کې د قضیتین او د مفردین او د قضی او د مفرد دا ګور ته شامل چې دول قضیتین یخرجو تی هغه اختلاف چې واقع دی په مابین کې د غیر د قضیتین او دا قول چې بالاجاب والسلب دا یخرجو باش هغه اختلاف په اتصال او انفصال یو متصلاوی بل منفصلاوی او اختلاف په کلیات په جزئیات یو کلی بل جزئی او دا خو چې به هیڅ یقتضي دا بیا یخرج باش اختلاف په ایجاب سلب خودي لكن لا ندي په دې هیڅ انه یقتضي تقاضا کې صدق د احداهما کذب اخرى لکه دا مثال زید ساکن دی او زید لیس به متحرک دی دا د وی څه د کتابی له کذب تقاضا کوي د دواړو یو معنا ده لانهما دا دواړه صادقان او دا قول چې ذاتی دا یخرج باس هغه اختلاف په ایجاب او سلب فتشهي صدق د اداهما کذب د اخرا خوي لكن لا لذاتيني بل فواوسته د یو بل مقدمي لکه دا مثال زید انسان دی او زید ليس بناطق دی د دغه دوه په مابین کې تناقض ته دا په اعتبار باندې طالبان د چاس دا غواوشتیس دا خلاص په پسې اشور سره وای وای دغه دی په خرج وتی هغه اختلاف نه دا به هیڅ یختلی وای په خرج وتی هغه اختلاف چې ایجاب سل په دې شي تقاضا نه کی صدق په اهداما چې زبد اخرى لکه زید ساکن دی زید لیس به مسارک دی دا موږ مخ کم ویل کستی په یاد دا خلاص په پسې اشور سره وای وای وقد یجمع جمع کړي هذه الشرائط بعض الشعراء په بیت در تناقض هشت وحدت شرط دان په تناقض کې اته وحدت ته شرط وبوله وحدت ته موضوع وحدت ته محمول وحدت ته مکان وحدت ته شرط وحدت ته اضافي وحدت ته جزو کل وحدت ته قوت فعل اصلي دیګر بل یو دان بوله زمان وحدت ته زمان دی بس تی به پوسره یو بل رقم دی کنسته طالبان هغه یو رقم پات اقول ته یو زوام نسخ قدیمه شاهد دي على ان پر دې وینېست چې ان هاذا القيد دغه قید د قلم د ناسخینو دی دغه مخصوصتین ويدل دلت کی علی ذلک پر دغه انده تناقض په جميع قضایاو سواء کان مخصوصه وي که محصوره وي مشروط په دغه شروط دي نعم منم په محصورات کې شرط زائد سته على تلک پر دغه شروط هو هغه اختلاف د کلیت او د جزئیت دی کما سیاد په پیر انو یو دغه اختلاف د کلیت او د جزئیت دی زیات نور خمر ول دغه شروط نه واجدا چې په مخصوصتینو کې دا په محصورتینو کې هم دي طالبان دا خلاص یو بل شته زموږ دی په غبل مخ کې لیکل رسته ګوره چی ده دا قول بالاجاب دا ویلی قول بالاجاب یخرج وزي په داغه باندې اختلاف په اتصال او په انفصال باندې لکه دا قول مو ان کان شمس تالیه فالنهار موجود دا متصله ده او دا قول عدد اما زوج او فرد و اما فرد دا منفصله ده یا په کلیت په جزئیت لکه دا قول خپل انسان حیوان دی او دا قول بعض انسان ليس بهجل ليس بحيوان دي څه ذکر ليس بهجل ها بعض حیوان ليس بانسان عاشي د نو نسخه شي نو کل انسان حیوان دا ساده کده کنن او دا قول یا چې باج حیوان لیس به انسان دا وسی باج حیوان لیس به انسان دا هم ساده کده نو باج حیوان خو لیس به انسان دی طالبانو دغه مول الاختلاف خو ابي دي په کلیت په جزئیات یو کلیه ده هغه اوله دا بل جزء نه ده هغه سیری داسته څه څه دې شته کړی وای باج انسان چې دی لیس به حجر خیر دام سیدنو ومدام باج انسان لیس به حجر کته اگر دی انسان حجر نه نو چې ګردنه نه دی حجر نو باج خو به خیر دی حجر ام سید تاجر په وا کوله د بل جزر فرق نه لري دا خلاص فانه لا تناقض تناقض نس لصدقهما دوار صادق او یا دا اختلاف په عدل او په تحصیل یا غوت یو معذوله وی بل محصله وی دا وتی دا مثال څنګه ذکر کړی دی طالبان کل انسان حیوانونه ذکر کړی کل انسان حجرونه ذکر کړی سید او کل لا انسان لا حجرونه ذکر کړی دا کل انسان حجر زموږ پاغي کې لیکلي کل انسان حیوان څه ده کل انسان هجرون خیر دی فرق نه لري مطلب دا دی دا محصله ده هغه څه چې ذکر کړی دا هغه کاذبه ده دا موږ په نسخو کې چې ذکر کړی دا نو صادق کړي کل انسان حیوان خو نه صادق کړي هغه نو چې کل انسان هجرون هوا نو کاذبه ده هغه آسیس او دا بل کل انسان لا هجر دی هر لا انسان چې وي په فعل هغه لا حجر وزدا بیا معدوله د طالبان ولې په دې معدوله ده دا انسان سره مرو دا هر څل د موضوع د محمود د دواړو جز نه دی دا غیبی کړ نو دا اختلاف په چا او په چا فم عدل په تاسیس یو معدوله ده او بل محصله ده په پویری لیکن نو دواړي کاذب دي طالبان نو دلته نظر کته کړی دي د صدق او د کذب څخه اسماج مثال ذکر کړی دي په پویری کني نو چاغه ته ونه ګوري بیا خو نو کاذب دي او غیر ذالک یا غیر دا ها سم یې سم خبره وکړه یا خپل مو ورته نقطه یې لکه پسی عشیر چې هغه اولاد هغه دی وای تیل وسنه او غیر ذلک نو دا قاضي دي چې دوی نو هغه به د مثال ته لیکلي چې دوی به صادق انو خود به بار اولای دا خلاص وغیر ذلک د اختلاف دا قضایاو چې بیل ایجاب او سلب التي اغ لا توجب چې نه واجبي تناقض تناقض نه واجبي اختلاف په ایجاب سره بدل شي دا خلاص اوس ته استوای طالبانو ته وای وای په نقض د موجبي کلیه انما هي سالبات الجهل روز چې د مخصوصتینو تلافظ نه دی ذکر کړی تفریح بیا وکړل دلته ګور دی وای وای دغه دی نقض د موجبی کلیه انما هي د سالبه جزئه د موجبی کلیه نقض څوک دی سالبه جزئه لکه دا کوزنه کل انسان چې دی هغه حیوان دی هغه شي کل انسان چې هغه چې حیوان بعضی انسان لیس به حیوان دا موجود دغه ده دا طالبه جزیه ده طالب بعضی انسان لیس به حیوان مرول دا الله چې څه کړی دا یو څه بل بل شي کړی څه شي غریبانو دا کوسه نه په دې کوسه کې د دې شګ ماته ډیر ځه دی په پوزه نرخ نو هغه چې په ذکرې هم دا یوال ویش موږ ولده دغه ولاګي دا چې کوسس په دې کې بیا هغه ماده د شذو بیا سخت ده دی په پوزه نو دای خو عین شذ د کې دغه یو چورلک نه دی ګوره دا نور نو په چورلک په مشرقي دی په دا نو نر دی کدا چورلک کنه لوخت راځي طالبان بیا د دغه د شي زمونږه کې پښته وای دی په پوهیږي نو باندې انسان دا موږ ولې سند دی نو هغه دی حیوان دا موجبه جزیه د طالبان دغه د امر طالبات جزیه ده ان هغه امر څوک و نو انت خود دې شي ویلو ګوري تس انت و مثال ته دغه تو ګوري تفریق نقیز د موجبی کلیه طالبات جزیه ده خیر نو وستس هغه مرور د محصورتین تناقض ذکر کی بار دا پر دا غزه تفریه ده دی ول محصورتان هغه دوی محصوری قضیه کی لا يتحقق نه ثابتی تناقض بینهما فما بین کې د دې الا خو بیا ثابتی بعد اختلافهما ورست تر اختلاف په کلیت په جزئیت په کلیت او په جزئیت کې به اختلاف وي سره د وجود د شرایط سمانیو هغه اته شروط خو به وي داغه سره سره به اختلاف په چا کوي په کلیت په جزئیت کې وي بارن و هغه پر تفریقو چا مثالونه ذکر سوله په فیل دا اوس خو نو دلیل وایي لږه د سار وایي مو د محصورو مو تناقض اختلاف په کلیت جزئیات کې غواړي دواړي دي کلی شنو څه دواړي دي جزئي شنو څه دی دی وایي لأن الكليتين قد تكذبان كل كاذب لکه دا څه وزمر کل انسان کاتب دی ولا شیء من الانسان بکاتب کل انسان کاتب دی بالفعل دا کاتب ده کله اوس موږ کتابت بالفعل کوو دا یو هیڅ شی د انسان سره بکاتب بالفعل وای نه دی دا کاتب ده کله اوس به یو سړی ضرور په کتابت نه یخته په دنیا کې ډیر باختل تی به پوسل دا خلاص بالفعل لوړ نقطه وای وایو کذا په صالبه کې نو اوس دا د پیل کیس مو سره مراد دا خلاص نو موږ ول او موږ ول جزئتین بیا قد کله کله قصد کان صادق دوی جزئه بیا کله صادق نو ضرور موږ په محصورو کې اختلاف په کلیت او د جزئیت وای دوی جزئه کله چې کاذب طالبان صادق لکه دا څول بعضی انسان کاتب دی بالفعل بعضی انسان له سنه دی کاتب بالفعل دوار نه دي شي تجربه دوار شي الشور سره وای وای قول والمحصورتان اه اقول زوام لما كان شو تناقض فما بين كده محصورتين لما كان شو للتناقض د پاره د تناقض په مابین کې د محصورتین شرط آخر وو سوا ما د هغه ذکر او ذکر کړی دی هغه سوا ما د هغه ذکر او ذکر ولا تكن سبتي تناقض فيهما فجمع سورتين ففيل بدونه بيل دغه مر ويل مر شرط اي بدون ذلك شرط اشار اليه ودارت اشاره کوم سنه پدې کو ویلې ول والمحصورتان په دا چې باندې اشاره وکړو دا خلاص تسیا شوی یعنی اذا كانت کثیر قضیتان محصورتین وی لا يتاكن ثابتي تناقض بينهما الا خو بیا ثابتي سره د اتحاد په دې شروط کې مذکوره او ورسته تر اختلاف د دواړو په کلیت کې ولاحتمال الصدق د صدق احتمال ته اي صدقهما دواري به صادق په پیر او لو کان تاک کلیتین وی په پیر دا خلاص نو هغه دی ولو کان تاک کلیتین لا يكون دي تناقض ايضا فإن القضيتين قد تجتمعان جمع کیږي په واقع کې وان استهالك اما حال اجتماعي په ماده مخصوصه کې یو خاص ماده کې نه جمع کیږي په واقع کې دی واقع خدا معنا چې په یو ماده کې و بس په واقع کې هغه نو که قولنا بعض انسان حیوان بعض انسان ليس بحيوان طالبانو دا دواري ساجي کې دي یا دواري جزئی دی او ساجي کبل کاجل وم په واقع کې دواري سره ساجي کې دغه ماده جنې په بل ماده کې کېدل په پویر اول تناقض خو یستدعي غواړي عدم اجتماع په واقع کې صدقا او کذبا واقعي کې به نه په سده کې سره جمع کیږي نه به په کذب دا امر په واقعي کې صدقا سره جمع کېدل سره جمع کېدل استعمال په پیر وم اغه د دې منو الاجتماع وم اغه صدقا سره کېدل ولې بعض انسان کاتب بعض انسان ليس به کاتب نه سره جمع کېدل دا غیري کړل ورځي بس دی ورځ په پیه نه ځه